اوس درې مې سره دي دا نه شروع کیږي درې مې سکه بیا څو باب نه دي صحیح شو کنه نړمبه باب تر شپږ اتیا یې آیات پورې دي تر کومه پورې شپږ اتیا یې آیات پورې دي ها سدي په کې په دې لومبي باب کې وای په دې لومبي باب کې اوس راته دعوت شروع شه مکه دې کتاب ته وې سم شي دعوت ورکو اوس په دې کتاب کې نسوارا او دعوت ورکې خو په کې ورته کوي نصاب ته دعوت په سبانه به دعوت ورچلې نصاب تبلیغ به دې سي وای بلغ ما انزل الیک پوه شو قران او سنت دا ورته ورسره صحیح شو ها څنګه په د څو د څو مسایلو دعوت ورکم د پینځو مسلو دعوت ورک د څو مسلو د پینځو مسلو دعوت ورکا یو مسله دا ده چې ورته وایا چې ګورئ خپل کتاب قائم کړئ اول دا قانون چې کوم دغه د خپل کتاب قائم کړئ دویم نمبر مسله دا ده چې ورته وایي اے وای دغه مکوي عیسی علی السلام ته الله موایي عیسی علی السلام عبادت مکوي دریو مسله دا ده چې عیسی علی السلام ته ثالث ثلاثه موایي صحیح شو څلورما مسله چې کوم دی هغه دا ده دا ووري چې په خپل دین کې بی ځای دغه تجاوزات مکوي بدعات مکوي پنځمه خبره دا ده چې د غیر الله عبادت مکوي دا پنځه مسلې برازي ځان سره لګي د په ذهن کې نه وي د به تخیم ان شاء الله او بیا دا غینه پس برته وایو وای دا اهل کتاب چې دغه دې ته بیا دعوت ورکړي او دا غي نه ورسته بیا ته اهل کتاب دوه قسم دي تبه دوه قسم خلکو سره دعوت چلے یو قسم به نرم خلقي خو خلق به استا خبره تبه وګ دي یو قسم به شدید مخالفین نو تبه هغه نرم رامخ کې هغه تبه اول دعوت ورکړي هغه شدید مخالفین تبه بیا خدیم نمبر کې دعوت سکه ورکړي صحیح شو نو ګورې دعوت ده نصاب دعوت ده صحیح شو مسائل د دعوت دي او چې چاته دعوت ورکې دا غوي قسمونه دي صحیح شو کم به مکه کې کم برستو کې ترتیب دعوت وته وایا صحیح شو نو دا څلور مسلې ذکر کیږي دعوت نصاب دعوت صحیح شو مسائل د دعوت ها څه شي ورپسې چې کوم دی نو دغه ترتیب د دعوت دا ګوري یا ایها الرسول اے رسول اوس دعوت ته بلغ ما انزل الیک من ربک نو چې وی نه راسي خو خود دې ټول رسالت نه رسول یا خدا معنا خو څه دغه نه راځي فائدہ نه راځي کې دوی وایي جملې کې فائدہ را نه لا خو چې شرط او جزا کې فرق را نه غي موږ فرق شتا و ان لم تفعل کتاب باز اون رسول فما بلغت رسالتا نو تابع ټول نه رسولې دا په شکل د واحد متصل د دین کچرته یو جز دته پریخو د کنه نو ته په ټول ګناګار کې بس تابل کو رسول کول کړی صحیح شو ټول براسه یا و ان لم تفعل کتا په نرتوب سره ول رسول نو فما بلغت رسالتا بیا به ور رسالت نی رسول په نرتوب په بهادرۍ باندې رسوا والله یعصمک من الناس اوس چې دعوت رسول من خلق لانجی را سره کوي او وجنی به می الله وی والله یعصمک الله به ساتي من الناس د خلقنا د خلقنا نو نبی علیہ السلام الله د خلکو نه ساتو نو کته وای چې خلکو خو پکانو نشته وای هغه د سورته مائده نه مخکیو هغه سورته مائده نه مخکیو چې کله دا آیات راغی نبی علیہ السلام د دم پیغه دارم لري کو ویدا خو شي ما او صلی الله ساتي یا دا دا چې الله دې ساتي د خلکو د قتل کول نه تر د قتل کول نش نبی علیہ السلام باندې ډیر وسنه وکړل په دې مستقل کتاب ده خو شي چې خلکو منسوبې جوړ کړي د نبی علیہ السلام د قتل خو نه لشي ان الله لا يهدي القوم الكافرين یقینا الله تعالی هدایت نه کوي قوم کافر ته یا الله تعالی نه رسي قوم کافران خپل مقصد ته چې هغه مقصد دار چې طاقت لکی دې نه رسي الله تعالی قل یا اهل الكتاب اوس اولنې مساله چې ښا تاسو دعوت ورکې عیسایانو ته کم دعوت ورکې اوله مساله دا ده قل ورته وای یا اهل الكتاب کتابیانو لستم علی شیء نه تاسو په هیڅ دین باندې اسی کتاب پترخ کیونی سي او ای بس دا ځخ مسلمان مولا دایم نه نه ترسو پور چې دا کتاب په عمل کې نه راوسته او دا د قانون کړي نه تر هغه پورې هیڅ شی نه لستم علی شیئن نه تاسو په هیڅ دین باندې دلته کې دا معنی کوي لا تفخروا تاسو فخر مکوي علی علمکم و زهدکم تاسو فخر مکوي په خپل علم او زهد باندې لانکم لستم علی دین صحیح ځکه نه یې تاسو په صحیح دین باندې ولی حتا تر هغه پورې باندې تقیم التورات چې تاسو او دروي تورات قانون جوړ کړي اجرا یو کړي ول انجیل او د انجیل وما انزل الیکم من ربکم او هغه چې نازل کړی شوی تاسو ته قران د طرفه در تاسو نه نو په تورات او انجیل او قران دریوړ باندې با فیصله کو کنه څنګه چل بکو نه د تورات او انجیل په خپل خپل زمانہ کې اوس قران دی اوس چې قران ودرو نو بس داخلي د تورات او د انجیل ودرول دي دا کې دغه لیکلي دي د تاس لیکلي دي کنه چې مراد هغه احکامات دي چې کوم په قران کې راغلي او تورات او انجیل کې مو نو دوی ته وایي چې د قران د لارې خپل تورات او انجیل ودرول راشه د قران د لارې خپل تورات او انجیل نافذ کړه قران کې شته هغه احکامات پوه شئ او ویلي کچیر ته وای دا مراد نشي کچته دغه مراد نه چوي په نور احکامات شي هغه احکامات چې هغه منسوخ دي نو اله صار کفارن هغه بیا به کافر شي کچته په تورات او انجیل په سړي شروع کړي نو په دې باندې مراد دي ولا یزیدن او خامخا زیاتې کثیرن ډیر لرا منهم د یهود او نصاراونا ما هغه قران انزل الیک من ربک چې نازل کړی شوی تاسو د طرفه دربنا طغیانن سرکشی وکفرن او کفرو دې سرکشي په دې کې راشي چې قران واوري کنه وای دا مړه دې نه منم دا سرکشي وکړه نو دې سره چې نیمه نی بیا کفر هم پکې نور زیات شي نور ور زیات شي خافلا تاسا نو تم خپکیګا عل القوم الکافرین په عذاب د قوم کافر باندې کذي عذابو ما په خپکیګا ما اوس ورته وای راشه د قران خلاصه دعوت واورا قران دعوت داسې ور کوي چې خلاصې دا ده ان الذين امنوا یقینا کسان چې ایمان راوړل ولذنا کسان هادو چې يهوديان دي والصابئون وغبيدين خلق صابئين هغه ما تاسو ته داغي تفصیل کړو بقره کې چې هغه بعضی وی وای دا سودا وای په زبور به معنا بعضی وای نه دوی یو کتاب هم نه منو خو به هر حال خلقو الته می تفصیل ډیر کړو اوس نشم کوله والنصارى او نصارى من امن بالله هغه څوک چې ایمان راوړي د دوی نه په الله باندې ول یوم الاخر په ورځ وروسته نه باندې وعمل صالحا عمل کی موافق د شر فلا خوف علیهم ولا هم يحزنون نو نه بیره په دوی باندې نه په دوی غم جن کیږي خلاصه د قران دا کوي يهوديانو يهوديت پرې دی راځي په الله په اخرت او په ایمان راوړو او عمل کو د قران مطابق نصرانيان متا خپل نصرانيت پرې دی راځي الله او رسول منی سابعینو پریمیان کی والسابعون ان الذين الان کې ان اسم منصوبي او سابعون سره وړ مرفوع راوړو دا وای څه دی بعد وای دا استیناف ته د څه د وجه دا استیناف کړو چې ځان ته کلام جوړ کړ وای دا د دی وجه چې ګوره دا بی دینه خلک چې بخم نه تاخو په طریقه ولا بخم چې هغه اس کتاب نشته دی هغه سیکولر شیل هغه بخم که چرته الله ته توبه وباسي نو تاخو خامخا بخم لقد اخذنا ميثاق بني اسرائيل وارسلنا اليهم رسلا دوی شور شور وکړ وی څه شي وی مونږه مونږه خو تورات په خوا قائم کړی دی انجیل خو مونږه منل نه وی مونږه ته قانون جوړ کړی دی الله وی ښا خوش لقد اخذنا یقینا مونږه غسه و میثاق بنی اسرائیل پوخ لوز د بنی اسرائیلنا وارسلنا الیهم رسلا او را لګلو مونږ دوی ته رسولان دای نه دی منلی کلمہ جاءهم هر کله چې براغه دی رسول رسول بما پاغه خبر باندې لا تهوا انفسهم چې نه بغوختی زړه د دوی د دې زړه باندې غوښتي کنه د زړه د نفس نه خلاف خبره بیراله نفسونه به نه غوښتي نو فریقا کذبو نو دې یوې ډلې د پیغمبرانو به دروغجن او غنلا به تاسو دروغ وای زی مونږ تاسو نه منو و فریقا بل ډله به پیغمبرانو وا یقتلون چې دوی به وجل دوی به داس کول پیغمبران به قتل کول دا کارونه به کول الله وای دا کارونه دوی ولې کول وحسب دا دوی ولې همیشه انکار کوي الله وی دې د انکار وجه دا ده چې دوی ځان ته ډیر دغه دي غاویر دي په عجب کې دي چې مونږ ته الله ته نه وای وحسبو او دوی ګمان کولو الله تکون فتنه چې نه وي عذاب فتنه ما تاسو په دوی استعمالو سره په قران کې راغلي ده دلته معنی د عذاب ده الله تکون فتنه چې نه وي عذاب نو فعمو نو دوی وړاندې شو د او د قتل د حق نه وسمو او کانو شو د اوریدل د حق نه حق به نه کتو او نه به اوریدو ثم تاب الله عليهم بیا الله مهرباني وکړه په دوی باندې مهرباني په پس سره وکړه وای به ارسال الرسل الله ورته نور رسولان نه ولېګل رسولان نه ولېګل نو ثم عمو بیا دوی وړاندې شو د حق د کتونا وسمو او دوی کان شو بیا د حق د اوریدونا کثیر منهم دا کثیرن دا بدل د هغه و ضمیر نه خاطه ویلی په نحوه کنا جاری کې ویلی اکلونی البراغی پوښوي نو حالت کې وایي چې فاعل راغ نو بیا فعل څنګه جمع شنو دا بدل دی پوښ دا بدل دی نو کثیر منهم ډیر خلق د دوینا د ډیر خلق چې کوم د نس کړه دی د هغه دغه کړه دی د حق نه لاندې شوی دی بار بار پوښوي دا د دوی کار د حق نه ګوري والله بصیر الله تعالی لیدون کې به ما پاغت باندې يعملون چې دوی کوي لقد كفر الذين قالوا وتدویم مساله شروع شو دوی مساله وبد بختو راشي دعوت درته دادې چې د عیسی علی السلام ته الہ موای عیسی علی السلام ته خدای موای لقد کفر الذين یقینا یقینا کافر شو هغه کسان قالو چې وای ان الله یقینا الله چې هو المسيح ابن مریم هغه عیسی ابن مریم دی دی وی الله عیسی ابن مریم دی نو بیا عیسی ابن مریم څوک ته نو دوی به وی هغه الله تعالی په هغه کې حلول کړی دی نو بس دا یو شی دی خو شوی دا عقیده خو ما تاسو ته وخت وی دی یعقوبیو وا یعقوبیو دا وی چې عیسی علی السلام متصرف ته او الله په کې حلول کړی دی خو بیا دوه فرقې په دې کې نور یې په عیسایانو کې نستوریا او ملکانیا دې دوه فرقو سره بیا دا خبره اومانه لا څنګه چې دوی دا وی چې الله په عیسی علی السلام کې حلول کړی دی نو عبادت چې مونږ د عیسی علی السلام کو بدل الله عبادت ته دواړه معبودان دي بوش نعوذ بالله نو الله وی وقال المسيح راشه ته مسیح علی السلام خپل خبره وورا وای عیسی علی السلام یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل اعبد الله بندگی خاص کوي الله لرا نو دوی چې وی چې عیسی علی السلام درته ویلی چې الله لپاره بندگی کوي نو دی وی هغه خو ویل دي خو هغه کې الله او کنه نعوذ بالله نو هغه پسې جواب کوي ربي چې رب زما دی و ربکم او رب تاسو دی و د الله بندگان هغه زما رب دی پوه شو کنه زه دا هغه باندې ما پته ولګی دا انه من یشرک یقینا هغه څوک چې شریک جوړ کی بالله د الله سره فقد حرم الله عليه الجنه نو یقینا حرام کړی دی الله بند کړی دی الله پاغه باندې جنت او مأواه النار او زائد هغه اور دی و ما للظالمین من انصار او نشته ظالمانو لره هیڅوک مددګاران د څوک مددګار بورلنی چې دی بچی لقد کفر الذين بریو مثلا دریو مسله دوی دا ویل چې ان الله ثالث ثلاثه الله دریم د دریو نه دی دری خدایان دی ما تاسو پرون ویلو وی یو اب دی یو ابن دی او یو څوک ته وی یو روح ته اب وی څوک ته الله دی ابن عیسی دی او روح سره دا یا مریم دا یا عیسی دی دا دا جبرئیل علیہ السلام دی دا دری دی وی یا بعد وی دا الله یو منل خو بیا ته دری اصول دری اقانی می پکې منل نو دا عقیده لرله نو هر څنګه چې لرله خو به هر حال دوی دا ویل او بیا وی دا درې په حقیقت کې وی یو دی وی دا درې بیا یو دی نو عجیب خبره ده ان الله ثالث ثلاثه و ما من اله الله ان الله یقینا الله تعالی ثالث دریم دی الہتن ثلاثتن د الہ او دریونا خوشی دریم خدای دی وی د دریونا الله جواب کوي دا دروژنو و ما من اله الا اله واحد و ما من اله او نشته د اله الا اله واحد مگر اله یو دی څه مطلب لا اله بوشوي ما یوجد اله نه موجودیږي یو څوک اله الا هو متصف بالوحدانیت مگر هغه متصف په وحدانیت سره داسې اله نشته په دنیا کې چې هغه سره دویم وي بلکې چې اله دنه بس هغه یو صحیح شو و ان لم ينتهو کچرته دوی من نشو دې خبرنا عما دا اغنا یقولون چې دوی وای لا یمسن الذین کفروا نو خامخا او برسیږي هغه سان چې کافران دي منهم د دوینا عذاب الیم عذاب دردون کې افلا یتوبون ترغیب ال توبه او تور کې راځي توبه او باسي پرېګ دی دا خبره افلا یتوبون الی الله آیا دوی توبه نو باسي الله تا ويستغفرون او بخنه غواړي دا غنا والله غفور الرحیم الله تعالی بخون کې مهربان دی اوس ورته بل جواب کوي چې عیسی علی السلام ګوره د الله تعالی زوی نه دی مل مسیح نه دی مسیح عیسی علی السلام ابن مریم زوی د مریم پوش الا رسول مگر رسول دی څه مطلب رسول دی بل څه نه دی نه بل سم دی ساړیم دی پوه شئ نه مل مسیح نه دی مسیح ابن مریم نه د عیسی ابن مریم موصوف په صفاتو د عظمت الا رسول مگر په د عظمت په صفاتو کې صفات څه ده رسالت ده رسولیت او رسالت ده د رسالت نه بره الوهیت صفات په عظمت کې نشته ده قد خلق یقینا تیر شوی دی من قبله مخکره دی عیسی علی السلام نه الرسل رسولان اغه الالهه هغه مخکینی رسولان نو مخکې نه د رسولانو کنه او بعد بختو نو کدا رسول راغی انو هغه هغه وسنګ الہ شي چې مخکې د رسولانو هغه الہ نو پوښي و امه صدیقه د بل جواب ورکي مور د چوا صدیقه تصدیق کون کې د کلام د الله وا تصدیق کون کې د کلام د الله وا منون کې د کلام د الله وا د دې ځای علماء استدلال کړی چې په سړو کې غټ صفت څه ده هغه رسالت دی سړو کې چې الله تعالی خلق مختار کوي نو رسالت ورته ورکي او په خزو کې چې غټي نو صدیقیت ورته ورکي رسالت نوي خزو کې نبی نوي ښا خوښ وي خزو کې پیغمبر ناراضي کانا یاکلان الطعام ودا دواړه چې خوړلو به الطعام خوراک نو الہ خوراک کوي چې تاسو چې عیسی الله دی او دغه عیسی الہ دی یا مریم الہ دی دوی خو خوراکونه کول انظر الله وی وګوره کیف نبین لهم الآیات سرنګ واضح بیانو مونږ دوی ته الایات دلائل د عبدیت ته عیسی او د مریم دلته کې آیات نه مراد ده دلائل د عبدیت ته عیسی او د مریم ثم منظر نو بیا ورته ګورا ان یؤفکون کم طرف ته اړول شي دوی د حق نه قل اتعبدون من دون الله سلورم مثلا راشو دا پریک دی بدبختو د ما د الله نه ما سیوا تاسو له چا عبادت کوي نه ګټه در کول شي نه تاوان نه فائدہ نه تاوان تاسو ولي کوي قل ورته وای اتعبدون من دون الله آیا تاسو بندگی کوي غیر د الله نه ما د هغه خدایانو لا یملک لكم چې مالکان نه دي تاسو لره اختیار نه لري تاسو لره ضررن د ضرر در کولو کتا سه عبادت نه کوي ولا نفعا او نه د فائدې در کولو که تاسو عبادت وکي ککې فائدہ نه در کوي کني کې تاوان نشي در کولې والله هو السميع العليم الله تعالی اوریدون کې او پوهه دې تاسو دا خبره اوري چې دا غیر الله عبادتونو ته را مدد کوي او علیم پوهه دې چې غیر الله عبادت کوي قل ورته وایا اهل الكتاب پنځمه مسلې تراشه پنځمه مسله او دارخه مسائل مو ذکر کنا دا دا شمارای قل ورته وایا اهل الكتاب ای کتابیانو لا تغلو فی دینکم زیاته مکوی په دین خپل کې عیسایانو ته خطاب دلته کې بسره د زیاتی معنی کې پرونه تمای زیاته کمې دواړو ځکه هغه يهوديان او نصارا وو نو هغه د عیسی علی السلام په باره کې یوې ډلې افراد کو زیاته کو بلې ډلې کمې کو عیسایانو زیاته کو او نصارا او يهوديان څخه هغه کمې کو اوس عیسایان دې صرف زیاتې کوي نو ته ته وایلا تغلو زیاتې مکوي فی دینکم په دین خپل کې غیر الحق غیر غیر الحق برنا حق نه ثابت نه ثابت د قران نه یو شی نه ثابت د حدیث نه بنی ثابت نو تی په دین کې څنګه را زیاته ولا تتبعوا اهواء قوم او تابعداري مکوي تاسو د خواهشاتو د قوم قد ضلوا من قبل چې یقینا غي گمراه شو مخکې دینا واضلوا كثيرا او گمراه کړل ډیر خلق وضلوا عن سواء السبيل او گمراه شو په خپل بیا د لارې حق نه دا درې پیری راغی نو څنګه ضلوا اول په خپل گمراه شو په بد عمل سره صحیح په شرک سره واضلوا كثيرا ډیر خلک بیا دې شرک کرا دعوت کوي راځي واضلوا او بیا کلک شو په گمراهی باندې عن سوا السبيل دلار برابرنا پخپل پر خیر پورې گمراه پاتې شو مطلب دا دی یا دوی معنی امام راضی کوي وای قد ضلوا دی گمراه شو په شرک سره من قبل مخکله دینا واضلوا كثيرا خلک ډیر گمراه کړل عیسی علی السلام مونږ ته باندې شوی دی د عیسایانو سره مخیده ده ځان باندې کړه دی او مونږ لپاره کفاره ده مونږ چې اوس په دنیا کې سکو کنه خو شي بس مونږ ته الله ته نه وای د عیسی علی السلام ګناه دغه کړه کفاره شوی دی الله وته وای دا سر پلار پټه لعن الذين كفروا فلعنت کړي شوی دی کسان چې کافران دي من بنی اسرائیل د بنی اسرائیلنا علی لسان داوود و عیسی ابن مریم فجبر داوود و عیسی علی السلام ابن مریم د هغه په جبه باندې گمراه دغه شو ملعون شي سو کودا د ما تاسو یې اصحاب السبت ها عیسی علیہ السلام متخیر او پر بد دعا او تو کړه داوود علیہ السلام الله دی تبا کی نو تبا شو یا دا معنا دا یا علی لسان داوود جبه د داوود علیہ السلام سره زبور دی زبور کتاب باغوي او جبه د عیسی علیہ السلام سره انجیل دی په انجیل او زبور دواړو کې دی قصه راغلی دا چې الله تبا کړو نو ولکه ته چې عیسی علیہ السلام زما کفاره وکنه عیسی علیہ السلام بیا ته بد دعا کوله ته بیا کما کولی پوښوي ذالک بما عصوا وكانوا يعتدون ولی پلانت شو په سبب د دی باندې عصوا چې دوی یو نه فرمانی کړی وا دوی وکانو یعتدون دوی و تجاوز کوون کې په دین کې د خپل حد نه دا کار کو کانوا لا یتناهون بل مرض په دوی کې داو چې و دوی لا یتناهون عن منکرن چې نه به منې کولو یو بل عن منکرن د بد کار نه فعلوه چې دوی بکولو مخکې ورته وی علماو نه منې کول اوس یې صيغه دا سره وړل لا یتناهون باب تفاعل دی یو بل نه منې کوي علما دوی نه منې کوي دوی علما نه منې کوي څه مطلب هغه علماو په څه زمانہ خپل ځان ساتو خو دوی ته به سنوي ورسته به هغه مرګټ شو و څه کنه وی قصه دا چې بس په دین نه بغیر بل سیاست نه کیږي نو هغه څه شو هم پکې پدې کې ورګټ شو نو کان ولایت ناهون نو دوی چې نه به منه کول یو بل عن منکرین د بد کارنا فعلوه چې دوی بکولو لبئس ما الله وی خامخا بد د هغه عمل قدمت لهم انفسهم چې وړاندې کړي د دوی لره نفسونو خپل هغه څه دي ان ان سخط الله علیهم لئن سخط الله علیهم ځکه چې غصه شوه د الله تعالی په دوی باندې قال بئس ما كانوا يفعلون بد هغه چې دوی څه کوي دوی کم کارونه کوي اوس د لعنت د اسبابونه سلورم وګوره ترا کثیرا تبوین منهم ډیر د دوینا یتولون الذين كفروا چې دوستی کوي دا کسان سره چې کافران دي دوی د کافرانو دوستانی کوي اوس د دې خبره نه ده په خپل سسیم دی خپلم کافر دی نو د کافر دوستانی څه مطلب دی بعضی وای دا هغه منافقان دي چې وو يهوديان او نصارا په نبی رسول الله ایمان راوړو او به د کافر سره دوستانی کولی نو دا هغه مراد دي بعضی وای نه دا چې کوم دی نو ترا کثیر منهم تبوین ډیر د دنیا تولون الذين كفروا چې د هغه خلکو سره دی خدان ته مسلمانان نه کنه خو دوی به دوستی د هغه خلکو سره کوله چې دوی کتاب به نه منه د دوی کتاب به نه منو او د دوی د کتاب نه به انکار کو تورات نه به انکار کو انجیل نه به انکار کو دوی به د هغه سره دوستانی ساتل لکه زمونږ دا جنن ساتي يتولون الذين كفروا چې دوستانه کې دا کسان سره چې کافران دي نو لبئ سما الله وي بد دغه چې قدمت لهم انفسهم چې مخکې کړې دوی لر ځان نو خپلو ان سخط الله عليهم چې کچ الله لئن سخط الله بعد وي دا د دې وجنه چې الله غصه شوی دی په دوی باندې الله په غوسه شوی دی یو غضب دی یو سخط دی ګورې غضب د سخط نه سی وای خو چې کنه نه سخط د غضب نه سی وای غضب خو یو غوسه ده خو سخط هغه چې هم خفای هم غوسه یو سړی ته خو چې کنه نو د موالات د کفار دوستۍ په باره کې سخط راوړو چې الله وای چې څوک د کفار دوستی کوي کنه په د زما سخط ته غوسه هم یم تنه خفا هم مکمل ناراض یم تنه ان سخط الله عليهم وفي العذاب دیو په عذاب کې هم خالدون دی به شي ولو كانوا يؤمنون بالله کچرته ودوی چې په الله ایمان راوړي او نبی په نبی باندې ایمان راوړي و ما انزل الیه او په هغه کتاب باندې چې نبی ته نازل شوی نو متخذوهم اولیاء کده مؤمن وی الله وی د دوستۍ به دوستی نه وکړي دای بنونی ولی دغه خلق په دوستۍ باندې خو چې د دوستی کوي نو تاسو ته دغه مختصر معنی قاعده وتر راوړي پوه شو کنه چې دغه استدلال چې کیږي په لو کې یو د لو قاعده نحوی ده یو د لو قاعده د معانی ده د معانی قاعده سره چې استدلال بکې د انتفاع د ثانی نه په انتفاع د اول باندې صحیح شو ثانی سره متخذوهم اولیاء دی بده کفار دوستی نه وکړي دا نفی چې نفی کې نسنګ بشي کفار دوستی کړي چې کړي دا دا د دې خبرې دلیل چې چې مؤمن نه دی مؤمن نه دی خلو کانو یؤمنون اول تلاش او سره اول ته نفي کا استدلال د انتفاع ثاني په انتفاع اول ولکن کثیرا لیکن ډیر خلق منهم د دوی نه فاسقون هغه سدي بدعمل دي بدعمل دي خارجون عن دین الله دا الله د دین نه وته دي فسق دغه معنی ده یا فاسقون دا مطلب دار چې بدعمل دي لتجدن ناشد الناس راشه وسته او د توي هو دا کتابيان دوه قسم دي خیال بکې دعوت چې چلے نو یو ډله پکې نرمه ده یو ډله پکې سره هغه سخته ده نو ته وګوره هغه سخته ډله کمره نرمه کمه ده دا ترتیب دعوت اوس شروع شه ترتیب دعوت لتجدن خام خاطب مومی اشد الناس سخترین د خلقنا عدا وطن په دشمنی کې للذین د پار دا کسانو امنو چې ایمان راوړل دي سوق بمومی الیهود یهودیان يهوديان ډیر سخت په دشمنی کې د مسلمانانو خلاف پوښې دا ولی زکه چې هغه دوه وجنه دشمنی کوي و یو تاسو عیسی علی السلام منی او یو محمد صلی الله علیه وسلم منی هغه دا دواړه نه منی کنه ولا تجدن خاول الذين واکسان بومي اشرکو چې هغه مشرکان دي د مشرک سره دشمنی ډیره ځکه چې هغه توحید او رسالت دواړه نه منکر دي هغه ډیره سختی کوي ولا تجدن اقربهم او خامخات بمومي اقربهم نزدې د دوی نه مودتن په دوستۍ کې په مینا کې للذین د پار دا کسانو امنو چې ایمان راوړل دي سوق بي الذین دا هغه کسان دي قالو چې وای ان نصارا مونږ نصارا یو خو شي هغه وسره په دوستۍ کې او په مینا کې ورنږدې او خامخاته به مؤمن نږدې مودتن فمینه کې د دې مؤمنانو سره هغه کسان چې ایمان هغه کسان چې وای ان نصارا مونږ نصارا یو عیسایان دا بن دغی دا بسی وسره دا وسره را نږدې مینه کې به وسره اوس دا خبره چې يهوديان ولې دومره سختي وای ځکه چې يهوديانو عقیده دا ده چې زمونږ د مذهب نه غیر چې څوک وینو هغه بس ختمول غواړي هغه څه دي ختمول غواړي او نصارا چې نو هغه وای وای یره کله مونږ نه ځان نه غیر بل چاته نقصان مرسوي هغه دا خبره اوس دا خبره د دلته سوال چې مونږ سره خونن سبا ټول نصارا په جنگ دي په جنگ را تاسو کې نصارا دي يهوديان خو کم دی هغه خو نه دی په جنگ نو دا څنګه چل دی دا غي جواب دا چې ګوره دلته کې تا لګونه کې کلام دی وګوره کنه نو دا کم عیسایان دي د دې چې دا کم صفاتونه رسته بیان شوی دی هغه یا هغه عیسایان دي الذين قالوا اننا نصارى چې هغه په خپل دا وایي اننا نصارى مونږ سيو نصارى دا اوسنی عیسایان چې دوی اننا نصارى نه وایي دوی خو ځان ته مریمیین او مسیحیین وایي او شو کنه دا بدل دي دا غینا نو په دې وجه باندې دا هغه نصارا نه دي یو دیمه خبره دا ده چې دای په عیسائی دین اوس پاتې نه دي دا اوس تاسو سره کم په جنگ دي دای انجیل نه ناقص کوي دا سیکولر خلک دي دوی خو بی دینه خلک دي دوی خو سه انجیل نه ناقص کوي دوی سه ناقص کوي دوی خو سیکولر قوانین د ځان نه جوړ کړی قوانین دی هغه جوړ نو هغه خلک دي لہذا دا هغه نه دي هغه عیسایان پاتې نه دي دا بی دینه خلک دي ذالک بان منهم قسیسین و رهبانا الله وی ذالک دا ولدا نصارا لګ نرم دي وای دا زکه به ان منهم چې بادر دوی نه قسیسین هغه قسیسین دي قسیسین څوک دي قسیسین وای قسن ماخوذ د تتبع د علم ته وای هر هغه څوک چې علم تلاش کوي هغه چې شرط غریب علم عمومي نو خی هغه خلق دي دا تابع نو دا تدي دا تلاش کوون کې د علم یو معنی دا یا دا چې نه قسیس وای په دې کې یو سړی و چې کله دوی دا ټول انجیلونه ګډ وډ شو کنه نو خلق وی دا ټول انجیلونه ګډوډ شون هغه صحیح انجیل پاغه هغه پکې وی راو باسو نو هغه پس چې کم خلق تابع شون هغه ته سوول قسیسین ورته وی ورهبانن او بعد په دوی کې سدي روحبان دي روحبان داسي د الله نه یریدون کی خلق دي چې هغه د الله د پاره عبادت کوي هغه خلق دي وانهم لا یستكبرون او بل دوی دالي چې دوی ځان لوی نه غني دا نصاراو کې دا کار چې ځان څه کوي ځان ډیر غټ نه غني په دې وجه باندې اوس د دې یو مثال بچرته وی چې عیسایان نرم دي مونږ دا غي مثال وګورو قران وای او ولې نشته دا وګوره نجاشی نجاشی د حبشي بادشاہ نبی علیہ السلام حکم وکړو وی تاسو لار شي حبشي ته په حبشه کې با سکی هغه کې هجرت تیر کړي نجاشی عیسائی خدا و چې ظلم به نه کول په خلکو باندې نو وی کم از کم الته بدا صحابه د مکین لار شي الته بلک د امن ژوند کې دغه ولګي د مشرکین د مکی هغه په سیل توفد لګلو الته نجاشی ته وی داستا علاقې ته دهشتګرد راغلي دي دا د ځای کې ندی د نستا خوره زمو خلاف استعمالي او الته دهشتګردي کوي لہذا دا مونږ ته واپس نجاشی وته وی زبا خلک راو غواړم دا غي نو پښتنه کوم چې راوی غوښتل د دین باره کې پښتنه وکړي نجاشی وی دا خو صحیح دی ورته وی تای دی وی ستاله پیغمبر په باره کې ډېر غلطي خبرې کوي عیسی علی السلام باره کې هغه وی ها هغه راو غوښتل وی تاسو سوایي هغه وی مونږ نور څه نه وایو خو اسمه خدا وایي چې کم قران ویلي دي سی ویل دی جعفر طیار د رسول الله صلی الله علیه وسلم د تر زوی هغه فاطمه رضی الله تعالی عنہ سورۃ مریم کاف ها یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبده زکریا اذا نشورو کړه د عیسی علی السلام بیان پکې تیر کو چې اخیر تورته قال دی آیاتونو ته چر اورسېدو نجاشی باندې یو کیفیت تاریخ په جړا شو او د زمکه نه داس یو دغه را واغستو خلې را واغستو وی زمون کتاب او قران وی په دې کې دومره فرق نه دی کړی پوه شئ او سیو کړ ایمان قبول صحیح شو بعد ایمان رستو قبول کړی دی فراجح دا د ایمان هغه ټیم قبول کړی دی و اذا ذکر کې حدیث موجود دی چې په هغه ټیم ایمان سره قبول کو و اذا سمعوا کله چې دوی واوریدو ما هغه قران انزل الى الرسول چې نازل کړي شو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې کله دوی واوري نو یو ځل اوریدل خو لیکن دا د صفات ته چې کلم واوري نو ترا اعینهم تبوینستر ګل دوی تفیض چې بهیږي من الدمع د اوخ کنا پوښي دا مطلب دکی شي د اوخ کو نه بیا ته هغه اوخ کرا بهیږي مما د دی وجنا عرفو من الحق چې دوی او په جند حق یقولون ان دوی وی ربنا ای رب زمونږه آمنا مونږه ایمان راوړې دې فكتبنا نو الی کی مونږه مع الشاهدین سره د گواهی ورکوونکو د ایمان یا مع الشاهدین سره د امت محمد صلی الله علیه وسلم لا نؤمنو چې موږ به ایمان نه راوړو بالله په الله باندې و ما جاءنا او په قران باندې چراغله موږ ته من الحق چې هغه حق دی و نطمع موږ خو تم لرو ان يدخلنا ربنا چې داخل کې موږ لره رب زموږ مع القوم الصالحین سره د قوم صالحانو نه جنت ته فاصابهم الله نو بدل ورک الله تعالی دوی ته بما په سبب دا وینا قالو چې دوی ویلی وا څه بدل ورک جناتن هغه بدل جن فاصابهم الله جنات مفعول له نو بدل ورک دوی ته باغونو تجری چې بهیږي ومن تحت انهار لاندې دونو داغینه ولی خالدین فیها بشارت ده همیشه به دی پاره کې وذالک جزاء المحسنین دا بدل د نیکی کوونکو لا اوس تخویف چې څوک د دینه انکار وکي والذین کفروا کسان چې کافران دي وکذبوا دروغجن غني بی آیاتنا آیاتونه زمونږه اولایک دا کسان چې دي اصحاب الجحیم خاوندان د جهنم دي صحیح شو تر دې پوری دا سو دا د دریم حصے اولنې بابو څه شی پکې اولو دعوت وی بلغ صحیح شو بیا نصاب دعوت ما انزل الیک هغه بیا قران دی او حدیث ته ښا ودا ورکه چا چې ورکه عیسایان او تنصارا ہوتا د سو خبرو دعوتو کتاب قائم کئ لستم علی شیء حتا تقیم التورات د دې عقیدی پرد کې وانه خبرو کئ چې عیسی دی وای چې ان الله هو المسیح ابن مریم په دې عقیده ول رد کئ چې ان الله تعالی ثلاثه وای دا پرېګ دی سلورم نمبر وای د غیر الله عبادت مکوئ اتعبدون من دون الله ما لا یملک لكم ضرا ولا نفعا پنځم نمبر څه چه دی پنځم نمبر دال چې لا تغلو فی دینکم په دین کې زیات مسلې مراو باقی د ځان نه دا پنځم مسلې وای او کوي تاسو به سم شي دا غینه پس بیا څه وکړل چې دوی یو خبره وکړه وی مونږ خو د الله نږدې خلق عیسی علی السلام زمون فار کفاره ورکړی دا نو دوی عذابونه ذکر کړل دا غینه ورسته ته وی چې کتاب دوه قسمه دي یو سخت چې دعوت په مقابله کې هغه ستا دعوت نه مني هغه يهود دي مشرکان دي یو نصارا دي هغه لګ نرم دي صحیح شو نو اوس ته په دعوت کې ترتیب او پیژنه ترتیب دعوت ته دغه دی چې هغه نرم را مخکې کا خطر نرم بچرته مثال وی او ویدا سمعوا انزل الى الرسول هغه مثال ده کنه نجاشی خا دا دعوت چې چا او منه فاصابهم الله بما قالوا هغه ته بشارت چا چې او منه منو کذبوا بیااتنا فاولئک اصحاب الجحیم هغه ته تخویف شو